قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قد آيات مباركة دا اسلام یو اصولی مسله د رسالت ذکر کیږي زمن پیغمبر علیه السلام تر قیامت پورې د تمام دنیا د تمام انسانانو د تمام پیریانو لپاره پیغمبر دی د یو ملک دوه ملکو دپاره نه بلکې د ټولې دنیا دپاره او د یو زمانې دوه زمانو پورې نه بلکې د قیامت تر ورځې پورې د پیریانو د بني آدمو په شریکه پیغمبر دی دې آیات کې الله پاک پیغمبر علیه السلام ته حکم کړی دی چې اعلان وکړه دې ټولو خلکو ته اعلان وکړه چې د الله د طرف نه زه تاسو ته پیغمبر رالیږلی شوی او زما پیغمبري د پخوانو پیغمبرانو په شان دی یو خاص قوم پورې یو خاص مکه پورې یو خاص وخت پورې مخصوص نه بلکې پوره دنیا کې د پوره انسانیت لپاره د هر ځای د هر قوم لپاره د موجوده او د آینده لپاره د قیامت پورې ټولو لپاره زما نبوت دی د دې نه علاوه جنات هم په دې کې شریک دي دقا غاسلی راز دا مسئلہ ختم نبوت سے پیغمبر علیہ السلام چې د تمامو خلکو د پاره د قیامت د ورځې پورې پیغمبر شو نو دی نه پس د بل پیغمبر راتلو ضرورت پاتې نه شو د بل پیغمبر د راتلو ګنجایش پاتې نه شو او همدغه راز دی د پیغمبر علیه السلام د امت د خصوصیت لپاره چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې امت کې به یو جماعت خامخا قایم وي چې په دین کې پیدا کېدو والا ټولو فتنو مقابله به کوي او په دین کې په معاملاتو کې پیدا کېدو والا ټول مشکلات د هغې مخنیوی به کوي د کتاب او د سنت تعبیر کې تفسیر کې چې چا غلطي کړي دا دا ډله به هغه غلطیانې لرې کوي او د الله خاص امداد دې جماعت سره وي او دی و په هر چا باندې غالب وي د پیغمبر علیه السلام رسالت ټولې دنیا د پاره قیامت پورې عام دی دې آیات کې واضح دلیل دی د دین علاوه نور آیاتونو کې هم شته وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قرآن ما تنادل شبه لبحر تشبه چې زه په تاسو د الله د عذاب نه ویروم هغه خلک چې اوس شته او هغه خلک چې د اوس نه پس راځي به پیدا کېږي به تفسیر ابن کثیر لیکي چې د غزوه تبوک په موقع باندې پیغمبر علیه السلام د تهجد په مانځه کې مشغول و صحابه کرامو سره دا یره او خطره وه چې چېرته دشمن پې حمله ونه کړي نو دې وجې نه د پیغمبر علیه السلام نه غیر چاپې و چې کله پیغمبر علیه السلام مانځه نه فارغ شو نو ویې فرمایل په دې نن شپه ما ته پنځه څیزونه داسې راکړی شو چې زما نه مخکې بل یو رسول او نبي ته نه دي ورکړی شوي پنځه څیزونه اول دا چې زما رسالت او نبوت د ټولې دنیا د ټولو قومونو دپاره عام کړی شو ما نه مخکې چې څومره پیغمبران راغلي دي د هغوی دعوت او د هغوی رالیږل صرف د خپل خپل قوم پورې مخصوص وو دویم چیز هغه دا دی چې مال زما د دشمن په مقابله کې داسې روب راکړی شوی دی چې د یوې میاشتې په مزل زما نه لري دشمن باندې زما روب به راځي دریم خصوصیت دا دی چې ما د پاره د کافرو نه حاصل شوی مال غنیمت حلال کړی شوی دی حال دا دی چې مخکینو امتونو د پاره مال غنیمت حلال نو بلکې د مال غنیمت استعمال یو عظیمه ګناه وه د مال غنیمت مصرف به دا چې د اسمان نه به اور راغی مال غنیمت به وسوځو دا به د دې نښه وه چې دا جهاد دې قبول شوی دی د پیغمبر علیه السلام امتیانو لپاره مال غنیمت حلال دی څلورمه خبره دا ده چې ما دپاره تمامه ځمکه مسجد یعنې د مانځه ځای دی او تمامه ځمکه د پاکولو ذریعه ده یعنې دا امت د ځمکې په هره حصه باندې چې پاکه وي لمونځ پې کولی شي مسجد پورې مونځ خاص نه دی په پټي کې په بیټک کې په اجره کې په سمه په غر هر ځای کې مسلمان مونځ کولی شي جماعت پورې خاص نه ده پخواني امتونه د جماعت نه بغیر د هغوی مونځ نه کېده په کور کې په حجره کې په بیټک کې په پټي کې د هغوی مونځ نه کېد ټیک به جماعت نه ته کني مونځ یې نه قبلېده دې امت سره الله احسان کړی دی هر ځای چې د مانځه وخت راغی نو مونځ به کوي خو مونځ کولی شي او د پخوانو امتونو لپاره د تیمم اجازت نه و دې امت لپاره د تیمم اجازت شوی دی چې اوبه نشته یا ناجوړه اوبه نشي استعمالولی په اوچه ځمکه تیمم وکړه فتیممو سعیدا طیبا او پنځمه خبره وي د هغې خو به تپوس نه کوي د هغې مثال نه ملاوېږي او هغه دا چې هر پیغمبر ته الله پاک د یو دعا قبلېدو زیری ورکړی دی یو مقبوله دعا یې ورکړې ده چې دا دعا ته کې نو دا به خامخا قبلومه یوه دعا خامخا قبلېږي ده هغه دعا هر پیغمبر په خپله خپله زمانه کې خاص مقصدونو کې استعمال کړله او هغه مقصدونه یې پوره کړل او پیغمبر علیه السلام فرمایي ما هغه خپله دعا آخرت دپاره محفوظ کړه دلته یې نه غواړم او هغه دعا د قیامت فرض دې ځای کې به استعمالېږي چې کوم بنده ویلي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د هغه د بخښنې لپاره به دا دعا استعمالېږي خدای دې ته ټول بخښي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمای پیغمبر علیہ السلام فرمای چې زما راتلل زما د نبوت اعلان څوک ووري زما د امت کې وي یهودي وي عیسایي وي او په ما ایمان را نه وړي دی به جهنم ته ځي چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت اعلان چا اورېدلی دی یا تر قیامته یې څوک ووري او ایمان را نه وړي دا بنده به جهنم ته ځي بخاری شریف کې د دې آیات لاندې د ابو دردا رضی الله تعالی عنه یو روایت راغلی دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې دواړو په منځ کې په یو خبره باندې اختلاف راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خفه شو الله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورپسې شو چې یروره ما سره رضا شه خفه کېږه ما رضا کوی خو عمر رضی الله تعالی عنه خبره ونه منله تر دې چې خپل کور ته ننوت او ځان پسې ور بند کړ راضینامه ونه شوله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مجبور شو واپس راغی د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو او هغه ته فریاد کوي رور رانه خفه زه رضا کوم راضینامه کوم خو ما سره راضینامه ونه کړله ما سره یې رضا کړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې ځان پسې ور بند کړ لږ ساعت پسې سوچ وکړو په خپل کار پښېمانه شو دا ما څه وکړل چې مشر دی ما پسې کوڅې پورې م راغې ما رضا کوي زه رضا نه شوم دا خو ما ښه ونه کړل د کوره راووته او پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو خپله واقعه ذکر کوي ابو دردا رضی الله تعالی عنه فرمایي وی پیغمبر علیه السلام خفه شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته لږ غوسه کوي دې دی کې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې پوه شو چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته پیغمبر علیه السلام غوسه کوي نو بیا ورمخکې شو عرض کوي یا رسول الله ګورې خطا زما ده زیات قصور زما ده دته کار مه کوه پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی تا نه دومره هم نشي کېدی چې زما یو ملګري ته زما یو صاحب ته تکلیف رسول نه دې معاف کړي ته پوهېږې نه چې د الله په حکم باندې دا اعلان ما وکړ یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا نو تاسو ټول زما تکذیب وکړ صرف ابو بکر و چې په لومبي ځل یې زما تصدیق کړی دی تاسو مې مخالفت کو نو تاسو څه خفه کوئ راضینامه د دواړو بیا وشوله خو پیغمبر علیه السلام تمام قومونو لپاره تر قیامته پیریانو انسانانو لپاره پیغمبر دی خلاصه دا چې پیغمبر علیه السلام د موجوده او د آینده نسلونو د هر ملک د هر علاقې د هر قوم لپاره پیغمبر دی نو که دې وخت کې یو بنده زمونږ په پیغمبر علیه السلام ایمان نه راوړي او سابقه ټولو پیغمبرانو باندې ایمان راوړي دا سړی مؤمن نه دی د پیغمبر علیه السلام د تابعدارۍ نه غیر بله لار نشته پیغمبر علیه السلام په ځان په خپل ایمان راوړی دی پیغمبر علیه السلام په ځان باندې په خپل هم ایمان راوړی دی او د الله په کلماتو په احکامو باندې هم ایمان راوړی دی په دغه لار چې څوک رواني دی به کامیابي شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه هغه فرمایي په مخلوق باندې الله طرف ته د رسېدو ټولې لارې بند شوي دي صرف یو لار ده او هغه هغه لار ده چې محمد رسول الله کې تللی دی او موږ ته یې ښکلې په دقه یو لار کولو ده نورې ټولې لارې الله ته د تلو بندې دي یو د محمد رسول الله په لار باندې به ځې الله به الله ته رسېږي اے بنی آدمو اے پیریانو انی رسول الله الیکم بیشک رسول د الله یم الیکم تاسو ته جميعا ټولو ته الذي له ملك السماوات والارض هغه الله چې دا غره پاره حکومت دی د اسمانونو او د ځمکې د ځمکې او د اسمان د بادشاہ د طرف نه زه پیغمبر یم تاسو ته لا اله الا هو نشته دی لایق د عبادت الا هو بغیر د دغه الله نه هغه الله څنګه دی یحیي و یمیت چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي پس تاسو ایمان روړی په الله پاک باندې ورسوله النبي الأمي او د الله پر رسول باندې چې هغه نبی دی الأمي او أمي دی الذي يؤمن بالله هغه نبی أمي چې هغه ایمان وروړي په الله پاک باندې وکلماته او د الله په کلمو د الله په کلام باندې بعضې د قوم د موسی علیه السلام نه امت یو ډله ده یهدون بالحق چې ښودنه کوي د حق و به یعدلون او په دغه حق باندې انصاف والا فیصلې هم کوي اکثر یهود سرکش بے انصافه خو په دې بدبختو کې داسې ښکلې نیکبخته خلک هم شته وبه يعدلون او په خپل اختلافي معاملاتو کې فیصلې د حق مناسب کوي بني اسرائیلو کې ښکلی خلک شته او د هغوی صفتونه بار بار قرآن کې الله بیان کړي دي دې آیات کې او داسې نورو آیاتونو کې هم یو عجیبه ښکلې قصه بیان کړې ده بني اسرائیلو کې زور ظلم زیات شوي پیغمبران یې وژل نیکان خلک یې وژل نو دا بني اسرائیل دولس ډلې وې دولس قبیلې وي نو یو ډله په دوی کې داسې وه چې د دې خپل قوم د ناکردو نه ډېر تنګ شو نو دعا یې وکړله وی یا الله موږ د دې خلکو نه چې ته لرې بوځې او لرې ځای کې هم اوسئ چې موږ په خپل دین باندې کلک یو او صحیح عمل کوو وی دوی دا دعا وکړله الله پاک عجیب نظام دی دا خلک وی دا ځمکه وچوله او نیک پکې ټول ډوب شو دا نیکان خلک ډوب شو او د ځمکې مخ بیا اوار شو دوی چې د ځمکه کې ډوب شو نو الله په خپل قدرت کامله د یو نیم کال په مسافت باندې مشرق بعید ته لرې بوتلل د ځمکې په مخې سفر نه دی کړی ځمکه کې دننه دننه د یو نیم کال په مزن الله لرې بوتلل مشرق بعید ته او هغه ځای کې بیا اوسېدل او خالص عبادت د الله یې هلته کې کوو د نورې دنیا نه بلکل کټ شو هغه خپل ظالمان قوم هسې نه پاتې شو او دا نیکان ټول یو اړخ ته الله جمع کړ اوس د الله عجیبه قدرت ته ګوره شب معراج کې پیغمبر علیه السلام چې د بیت الله نه بیت المقدس پورې په ځمکه سفر کو سره د جبرائیل په دقه مقام الله وروسل دغه خلکو له ملاقات له پیغمبر علیه السلام الله وروسل نو دې ټول خلکو په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړ او پیغمبر علیه السلام وته د قران پاک څو سورتونه ولوستل بیا د دغه خلکو سره پیغمبر علیه السلام ښکلې ښکلې خبرې کړي تپوس پوښتنه کېږي پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي تاسو سره د ناب تول څه انتظام شته او ستاسو د معاش څه طریقه ده نو دا خلک ورته وایي وایي موږ په دې ځمکه باندې غله وکرو چې کله غله تیاره شي ویریږو غوبل وکړو نو غله بس په پټي کې پرته وي نو چې د چا څومره ضرورت وي د هغې نه راوړي نو زموږ د ناب ټول ضرورت نشته بس د ضرورت مطابق غلا د هغه ځای نه کور ته راوړو ویې خورو او نوره په پټي کې پرته کور ته وړو نه نو زمونږ څلې ته او سیر ته او دړې ته او من ته حاجت دی او د ناب ټول ضرورت نشته او په پټو کې غله ډېرې ډېرې پرته ده چې د چا څونه پکاري راوړي پیغمبر علیه السلام ته تپوس کړی په تاسو کې څوک دروغ وایي وینا که من کې چا دروغ ووي فورا د اسمان د طرفه یو اور راشي او هغه دروغجن بنده وسوځي من د یاري دروغ نه وایي سوځو که دروغ هم ووي نو دروغ نه وایي بیا چې پیغمبر علیه السلام تپوس وکړ وایي ستاسو دا ټول کورونه یو شانتي دي دا ولې نو دوی ورته عرض کوي چې یو په بل باندې لویي ولکي د لویې او د تکبر موقع په لاس رانه شي ځکه زمونږ د ټولو کورونه یو شانتي دي بیا ته پیغمبر علیه السلام تپوس کوي ستاسو د کور مخکې دا قبرونه دي دا ولې نو دی ورته وایي وایي د کور مخکې قبرونه ځکه وي چې د کوره روز نه وګورو دا پلار مړ دی دا نیکه مړ دی دا زوی مړ دی دا مرو من به مرو نو مرګ به راته هر وخت مخې ته نو پیغمبر علیه السلام اسلام یې قبول کړی دی دا دولسمه قبیله د بني اسرائیلو ده نور نور قبیلې ورته رسېدلي نه دا یو قبیله ځان له کړې ده ومن قوم موسی امت یهدون بالحق د موسی علیه السلام په قوم کې یو ډله ده یو جماعت دی یهدون بالحق چې هغوی په حق لار باندې دي حق لاره کوي اتباع د حق کوي وبه یعدلون او په دې حق باندې عدل او انصاف والا فیصلې کوي وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما من جدا جدا جدا کړ دی لرا بنی اسرائیل وقطعناهم من جدا ک بنی اسرائیل لا اسنتی عشرت اسباطا امما دولس ډلې اسنتی عشرت دولس اسباطا اولاد امما غټ غټ جماعتونه د یعقوب علیه السلام دولس زامنو او د هر یو دوی اولاد ځان له ځان له یو لوی جماعت جوړ شوی دی نو د اصلاح او د انتظام لپاره دولس جماعتونه د دولسو نیکونو اولاد جدا جدا او بیا د هرې ډلې ځان لپاره یو ملک یو چیئرمین مو چې د هغه په نګرانۍ کې هغه به بیا د هغه د قوم اصلاح کوله څه د پاسه شپږ لکه کسان د بني اسرائیلو او اوبه نه وې نو موسی علیه السلام سره یو کاڼی الله پاک ورته حکم وکړ وې دې کاڼي له ګزار ورکړه په امسا چې وې وو نو د هغې کاڼي نه اوبه شروع شولې او دولس چینې ترې نه روانې شوې نو دا دولس ډلې دي دولس جدا جدا قومونه دي قبیلې دي او یو یو قبیله په یو یو ګودر باندې شیرابه کېږي دولس چینې روانې شوي دي صورت بقره کې وایي فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا او دلته فرمایي فانبجست من حسنتا عشرة عینا نو فانفجرت او فانبجست دې کې لږ فرق دی د کمیټې دا پیپونه چې په دې لاره کې د اوبو تللي دي او د دې نه نوی کنیکشن خلک اخلي نو تاسو فکر کړی چې اول کاریګر ځمکه وکنئ نو په ځمکه چې پیپ ښکاره شي نو بیا په هغې پیپ د پاسه برمه کېږي او سورې پې وکړي نو چې سورې وکړي نو د هغې پیپ نه داسې په تېزه باندې اوبه په بره خېږي بره دارې وایي خو هغه اوبه چې بره خېږي نو بیا راپروځي او په دې کنده کې را جمع کېږي نو دا پیپ د پاسه اوبه جمع شي نو د دې اوبو په سر داسې غولی غولی کېږي نو چې کله کنده ډکه شي نو بیا د دې کندې نه روانې شي بیګې اوبه په ځمکه د پاسه نو دا کنده چې ډکه شوې نه ده او د لاندې نه داسې دا غلی غلی کېږي نو دا فن به جسد دی او چې دا کنده ډکه شي اوبه ترې روانې شي نو دا فن فجرت دی فن به جسد او فن فجرت کې دقه فرق شو اول جوش یې وکړ را وخوشکېدې اوبه په بره راغللې دا پمبه جسد او چې دا ګېر چاپېره ځای ډک شو بیا چې نه روانې شوې نو دا فنفجرت شو جاري شولې وأوحينا إلى موسى من حكم راوليك موسى عليه السلام تا اذ استسقاه قومه په کوم وخت کې د دنه قوم او به وغوښتلې ان اضرب حکم ورته وکړو وحم ورته وکړو ان اضرب بعصاک الحجر وه پرې امسا باندې کاڼي فانبجست منه اثنتا عشرة عینا پس را اخوت کېدلې د دغې کاڼي نه دولس چینې قد علم كل اناس مشربهم په تحقیق سره پیژندلی و کل اناس هرې قبیلې مشربهم خپل ګودر د اوبو څکلو ځای وظللنا عليهم الغمام منصور کړو په دې باندې الغمام د اوریځې میدان تیه کې ونه غنا آبادی مکانات هیڅ شی نه نو دا شپږ لکه او دېرش زره تقریبا دومره انسانان په یو دشت کې دي د نور نه به د بچ کېدو څه انتظام کېږي الله په دوی باندې اوریځ راوستله نو د اوریځې په سوري کې د نور نه یې بچ کړل وظللنا علیهم الغمامه منصور او کپتی باندې د اوریه دی اوس د خوراک دپاره څه انتظام پکار دی موسی علیه السلام الله ته سوال کړی دی نو الله پاک د مړز غوندې مارغان راولېږل چې هغه به د دوی پرې خوا خوا کې ګرځېدل لکه دوی جنګي رانیول هم او که ویشتلې او الالولې هم نو ډېر په اسانه باندې دا مړزان د دوی خواله راغلي دي هغه دوی پخ کړي دي او د شپې به داسې پرخه غوندې راورېدله په اوار پاک میدان باندې د دنیا د دانې په شانتې ټینګ ساز شي مقدار د دنیا د دانې عمره د شاتو په شانتې خواږو د پیو په شانتې سپینو دا ساس کی ساس کی به راتلل دا خوږه پیرني وه بره نه به راتلې شوله او دې بني اسرائیلو به یو یو تړی ځان له هغه راغشتله الله پاک وته چې څونه خوړی شي یو څه ځان ته نه اوخره دا ملزان چې وي دا د پاخه کړو سره کړي وي او د ملز دا پتون راواله په دې پیرنه کې داسې وه او خولې ته کشکون کې وه خو څومره چې خوړی چې دقومره یو څه سبا د پاره ذخیره کومه دوی به ویل چې نه سبا رانیسي نو سبا به څه خورو نو ډېر ډېر به یې یوړه سبا به نوې مړزان او نوې پیرني خوږه راغلله او دوی به هغه زړه کې ورته که ابسخاک و به یې غورځونه نو په خدای یقین وکړه د سبا د پاره انتظام مه کوه د سبا انتظام به دله الله کوي پښتانه متل کوي وی الله وی چې اله به سبا کومه چې ستا روزي پیدا کومه د هر چا لپاره الله روزي پیدا کوي ورته یې ویلي چې سبا بیا در کومه وی هسې نه سبا رانې کړي بیا به څه کوم نو ذخیره کول یې شروع کړل او ورته څښا شو وانزلنا عليهم المن والسلوى من نازل کړ دوی باندې المن والسلوى الله وی زما یې څوک له خپل ځان ته نقصان ورسو وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمونا دی په من باندې څه ظلم نه کړي زمونږ یې څه نقصان نه دی کړی ولکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کوونکي وو دولس چینې روانې دي د خوراک دپاره مزېدار من او سلوا دي د شپې یو قدرتي راډ به ولګېده ګیر چاپېره ټولو ته به رڼا وه جامه نه خیرېنېدله نه زړېدله د ورځې د لمر نه بچ کېدو دپاره اوریځ وه هر قسمه مراعات خو دوی وی امن او سلوا به هره ورځ خورو روزانه ګډان او چیلي را باندې خوري چرګان را باندې خوري د خولې خوند هم ګډوډ شو چې ته ساج پیټي بني مسور بني پیاز بني نو دوی دا ساج پیټي مسور پیاز مولی دا څیزونه یې وغوښتل بې قدري یې وکړله الله ورته د دې ښار نه وځې د دې میدان تیه نه وځې دغلته مخکې یو بل ښار دی هلته لاړ شې ځان له بکرې ورېوې دلته تیار رزق ملاوېده هلته لاړ شې زمینداري به کې که مولی ته پر دې خوښي ځان نه کره پیاز کره مسور دال وغیره کره خو چې دغې ښار ته ورځي نو ګوره ډېر په ادب ورشه سجده وکړه او چې ورځې نو الله نه معافي وغواړه الله به درته معافي وکړي نو په سجده ورشه نو دوی د سجدې په ځای څه وکړل په تولېدو تولېدو ورغلل بې ادبي یې وکړله الله ورته وایي تاسو وایئ چې حبتتن یعنې موږ د ګناهونو بخشش غواړو نو دوی به ورته حنتتن حنتتن غنم غواړو غنم غنمو ته حاجت نو خو هغه خپل ګستاخي یې کوله بې ادبي یې کوله الله ته عذاب راوست وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هغه وخت یاد کړه چې دوی ته ویلي شو اسکنو هذه القريه په دې ښار کې اوسېږئ د دې ښار نه مراد اکثر علما وایي اریحان مې ښار دی اسکنو هذه القريه په دې ښار کې اوسېږئ وکلو منها حیث شئتم خوراک کوئ د دې نه حیث شئتم چې کوم ځای کې خوښوي خامخا زیات به کو زر دی چې موږ به زیات کو نیکي کوونکو سره احسان خپل نور احسان به هم در سره وکړو فبدل الذين ظلموا منهم قولا پس بدل کې واغشت هغه خلکو چې ظلم یې کړو منهم د دینه قولا یو بل قول یې واغشتو غیر الذي قیل لهم غیر د هغه قول نه چې دوی ته ویل شوی دوی ته ویل شوی چې حبة اوایه